او کوس ورغله حیران بشي نیمه شپه وای او یو چغه وای یو طرف نه چې ګوره درې سو کسانو قافله بر روانه واذن فی الناس بالحج یاتو کرجلا دمکه په هر کوڅه کې چې ته چغه باوره بل چغه بنای لبیک اللهم لبیک چغه وای واذن فی الناس بالحج طواف دیو کی د زوړ کورنا ذالک خبر هم دا سدا او چا چې تعظیم کو د عزتونو د الله فهو خیر الله دا بډې رغورې د د پر پنيز درب د او حلت لكم الانام او حلال کړی شوی دي تاسو د پاره چار پیان الا ما یتلا علیکم مگر اچل استه کې دیشی پتا سمانه چا دی آزاد د الله دی اوس کدا ستوره په دې توحید پورې ځان کله کړه نو ګلې گلزار بوي پړکېږي با ستوره بوي خلک وای د اسمان ستوره ده پړکېږي با هیڅوک به ته zarar نشي رسوله وای ګورې ستوري باندې څوک لا شو چتولې شي او ستوره څوک لا شو کولې شي او ستوره سوري ستوري ته به څوک نقصان ورسي خو زما مهربان علامه پاګه سبانه چې ورکړ دې موږ دیو ته مم بهیمت الانام د به زبان سارونه الله نوم به بیا دې فإلهكم إله واحد مددگار تاسو مددگار یو یک یو دی دی الله تعالی کې دی زیر ور کې ډیر عاجزی کوونکو ته المخبتی مخبتی شاعر الله کې ته ویل شي چې کله ته وی ته وګوره والله درته یاد شي ماشاءالله د اخترو کې د منډای ته سړې زی دا زړه د مسلمان باغ باغ شي چې الحمدلله ثم الحمد شاعر الله دا یو یو یو زبردست غټ غوایا دا غویانی غواګانی سائر الله هر سړی په خوشاله خوشاله باندې دا وازونه خيږي په منډای کې سړی راځړه باغ باغ سیدا شاعر الله دی الله سړی ته یادېږي چې الحمدلله الله ستا حکم زنده کی او مسلمان با په دې باندې خوشاله کیږي کله کله نمازګر نرستو د لوګي خو په هر چا خوګ لګي نمازګر نرستو د لوګي ته وګورم په دې رمضان المبارک کې د زړه می باغ باغ شي الحمدلله الله استاد حکم د زنده کولو د پاره چونکه پابند مسلمانان او ځان لا تیارې کوي چې ما خام لبا تیارې کو ورو جماعت وکاو دا تر تنرونه لمبشي دا لګي خيږي دا شاعر الله شاعر الله ته ویلې شي چې تور ته ګوره او الله د تیاري یاد کین نوم د الله 25 لاک باندې یو غوای خرچ وسو 25 لاک ډیر مزه یې کړدا فذكر فذكر یو ویزا ډیر نیاز غټي وا کراچۍ کې مال دا ډیر فن راکې زه وتلم شاعر الله دی کړه استل نه استل است خپل کار دی خلاړ شه وای ګورا الحمدلله دا شاعر الله دی دې چهرو ته سړی ګوري ان شاء الله چې څوک راشي نو دین به ورته یادي الله به ورته یادي چې الله شته دی موږ الله قران ته ناشتیو دین والا شته دی قران والا شته دی نا یو یو بیزه راوسته ډیره نیاز غټي وړه وا ډیره حسینه سه غنټوله غنټوله کلی کلی سترګې وي د سی حسې په شان او بل نازغه سړی دا چل کړو چې ورته یو امیر ورته په غاړه کړو الا خوان کړو په 70000 باندې په وخت کې خرچ شو په 70000 بیا هغه کس هغه سیټ بیا په کرولا کې استشاته کې خو درن لاړو ایسته فذكر اسم الله عليها یاد کینوم د الله پاګی باندې صوافا کله چې دا ولاړی په دریو خو باندې صواف دې ته ویل شي عبد الله ابن عباس وای قیامن علی ثلاثه قوائم چې په دریو خو باندې ولاړی معقولتن یده الیسرا چې دا اولنې وخت په رامات شي او تړلې شي اوخ چلاله دا درې خو باندې بولاړی دا اولنې وخت په مخه طرف ته اوچته کړی او تړلې وي او د وخت د پاره بیا نه حر ده بس کوم ده هغه به ولاړی نو په دې ځای کې واغه سنبا ا خنجر به په دې ځای کې ورکی نو هغه نه بدایینه دار وی وی وی وی وی سو وخت پورې بدایینه روان نه روان نه روان نه نو بس ایسته بیا را پریوزی او هغه هرسناک لبمر کې چې هغه زر زر راځي او چې الاله کشوي د قرباني ورځي نا موتر راشي وای چې سب څنګه د سروي د خره او ډېر کوله ماشاءالله ایسه تا سره کار وکما نه نه مې کا غرض داګه دای چې مالا مال څه شرا کرورا وخر لرا کا داجی سیب دا خوږه خوږه خبره دا د غوخه لپاره جمعات کې مرګرو یې نزو سکال اختر لا نزو کافیه بیا د کوسه شی وای نه ټیک ده اختر کې پاتې شلو اخترو شان ربانی تا ګورا خلق را سره ډیر خو ډیر زبردست ډیر اعلی اسی کم نه بیگای ناراضی کله یو شعر اوړي کله بل شعر اوړي کله وستا سو د جو جامو سغم بس ډیر زیات عجیبا جامې را لوي وړې هر سې سری سری ډېر کلی خلک اترونه راوړه رانجه راوړه خو سحر ده او زمونږ د جمعات خواته د می خیالالي دي بالکل متصل مونږ ځان لا کټوي مټوي هغه ځان لا ټیکړه او ماشاءالله چورکه هم تیر کړه چې اوس به ماشاءالله غوخه ورته و کیا بات ہے د ترمې تمې سو ټکی دي درې ټکی او درې وانا به ټکو څه پکشته نه غره تمه دې اختیار کړایس باندې وسرازی وسرازی ماسپخین شا ماسپخین چا چاول مراد وړه مګر ماسپخین بشي ماسپخین نرستو ماسپخین نرستو خلق را لمنزله منځونه کوي ډېر خولي ماشاءالله څنګه یې مبارک وی الله هم ګوري ګلزار ساته خدای والو بس هر څوک داسې خسته خوشامنده او بس غوخه خړلې بریته تازه کړي ماسپخین چې کله درې بجې شي ما مرګرته مې ورم مې راځي زو ځان له دړې غوخه راوړو او وخت یې سیر ځاني و مونږ بازار چرته بازار څوک وخی باورز خرالو ما خامم د قشان حل شان ربانی ته ګورا چالهږي شان اوریږي په یو کاسه کې راوړې نورې شې نشته دي هغه سړې هغه ډوړې ته موږ محتاج شو موږ غواړو به نه اعظم موکه موتر بنی موتر چاجی سیب څنګه حل لې قانعو دا ورځم 13 شو بل ورځم 13 شو درې مورز دا عجیب امتحانو یو مؤذن ډېر خسړې و بس ما ته پته ولګی چې هر څه ټک ټک شو مارته مؤذن صاحب دې خورا شه مل تاسو چې وای چې دا غوخه وسو حصے کو چې په خواري خلک وای کړه درې حصے کو وا دا درې مې حصہ بچاله ورکه واپس به پزا ځان لا خوري کنه چې تاسو مسلمان ورواله بس مې لاس ته پوز مې کاونو دا سره شکی شه شکی شه زمون یو طالب هغه ځان لکړې وغه نه تپوس کړي څنګه چل دی هغه ورته یو پټیم چانه دی را لګل الا اوس مؤذن عجیب سره یو مؤذن وسراغه جو بس است است است جاړي ها زم ته استوه ته زما هم زم خري بونی ولم ټول مرګ زکه جیب چل را سره شوی یو خو خلق نه ښه قاعده خلقی نو ښه خلق خیر به هر حال مؤذن به دن نه پته نه لګي سبړنګ بړنګ به جوړ کړي جمعات کې تا وړې بل چا وړې هر چا ویل چې خیال ادا کړل چالت به دغه خو سکه ملي سلا په غوخو تندر لګو غوخو کمه بنئ د وریجو کمه بنئ هر چا دا تم کړي د لالچ کړي بس چې کومه ده موږ د سپاچ یارا دا خلکو ا خفقان او ا غم راضی خوشان ربانی ته د قانع قانع چې څوک د الله لپاره صبر وکي دای برکات هم وګوره کنه اعلان کړی شوی دی کسانو ته چې وجلې شوی وزن للذین یقاتلون اعلان کړی شوی دی کسانو ته یقاتلون چې دا وی سره جنگ کې دی شي د څه شي اعلان کړی شوی دی د قتال کولو د جنگ کولو دا مقدر دی دا غیر پر الله علتنا یو یقاتلون دې سره جنگ کې دی شي کنه دویم به انهم ظلمو په دې باندې ظلم کړی شوی او یقینا الله د دې په مدد باندې په امداد باندې خامخا قادر دی او دریم الذین کسان چې استری شوی د خپل کورونو نه به بغیر حق به جرمه زجر سره د تخفیف دنیاوی نه په تلوار سره غواړي ستانه عذاب ولا یخلف الله چر خلاف نه کوي الله د خپل وعده او یقینا یو ورځ پنځ درپسا کال فی سنت مما تعدون پشان د زرو کلونو ده دا نه چې دی شماري یو مطلب دا دی چې کټوله دنیا والا راجم شي په یو په زرو کالو کې یو کار رواني یا یو کار سمي رب ذل جلال به په یو ورځ کې هغه داسي وکي کالف سنه مما تعدون دوی مطلب دا ده چې د قیامت ورځ سوال دار راځي چې دلته وي زر کاله بل ځای کې څه دی لکه 50 زر کاله مطلب دا احوال مختلف دي په مسلمان باندې پشان د سلور رکعاتو فرض یا پشان د لشلو د بيزي الا اذا تمنا دلتا دته لغوک شي صحیح معنی ته وخت شي بیا چې چا په دې کې خبره ذکر کړي دا تذکرہ برستو شي من ندی لګلی مخکلستانا من رسولن هیڅ یو رسول ولا نبین او نه نبی الا اذا تمنا مگر کله چې نبی بکرت کاو لستل وکول څه شی وکاو تمنا هوایا د محو کولو فائدہ الله کوي ولی عالم الذین اوتوا العلم د لپاره چې پوښیا کسان چې ورکړی شوی د ورته علم چې کنن دا حق دی د جانب درفستانه نو ایمان به راوړ په غیبان نه نو فتخبت له نو عاجز بشودتا زړونه د دیو او یقینا الله هدایت کوي هغه کسانو ته چې ایمان ولدي الی صراط مستقیم لار برابر تا نو الله با وی په لار برابر روان کړ لره به الله د شیطان وسوسې لري کړی دا خو یو ډله وا مبارک ډله او د چا پړه کې باغ وسوسه پاتې شولا وای کنه د منافق او د تور زړونو پزړه کې په دې باندې پوه شوي معنی کرا چې پیغمبر به تلاوت کاونو او خلکو به ورته وکي خو دو نو یو دا صفا زړونو والا مسلمانان دي نو شیطان خو خپل کار کا وسوسه به تاسو ته ورځي آیات ما شیطان خپل وسوسه ورځي حکم چې الله والا دی کله خلق دی د غړنه الله رب العزت او وسوسه سکی هغه اعظم د الله قران ته کړ دین الله ور سره معاون شینو او وسوسه یې سکی واپس ختم کی او د قران دا خسته آیاتونه دغه په زړګي کې الله کې نه او د شیطان هغه وسوسه لاړه شي ختم شي او د شیطان هغه وسوسه هیڅ کار ونه کی ولی بسم الله الرحمن الرحیم چې چا وی شیطان نه څه جوړ شي مچ نه ده کته بیا په یو ځای کې پروت ده نه خپل منګولې مروړي او غرق او تبا برباد او رسوا او کم خلق چې هغه منافقان دي مناسب قران قران عزم نه دی کړي عزم نه دی کړي کله عزم نه دی کړي پنیت د عمل د الله قران ته نه دی راغلی نو دغه پړه کې هم شیطان وسوسه واچي فغال تکور وکي او هغه تر قیامت پورې هغه وسوسه به درلړنه ونه وځي الله دې موږ د دوی مډاله نه جوړي الله دې موږ د دوی مډاله الله دې موږ د اول مډاله جوړ په قران پوهه شوي کنه آیات ولا کې کنه رورا اوس ها اوس دا خو صحیح خبره شو پدې کې چا دا سی ویلي چې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم قران لوستو نو ایدای و غرزاو علماء کرام په دې خبره سخرت کړي اویل دي چې دا روایت باطله موضوعه بالقران و سنت دا روایت باطل ده موضوع ده د قران او د سنت په وجه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم یا رسول الله یا رسول الله تام شیطان تا ته وسوسه اچي تام د شیطان نه نشي بچ کې ده محبوب عالم او شیطان ما پس امراضی خفا زما شیطان مسلمان شوه مسلمان شه دا مطلب نه چې کلمه ویل دی وروره مطلب دا ستړی شه ستړی شه چې نه کیږي نه کیږي جو بس وسه سره ته ناشینو زم کې نه بچیا اسی نه استی اسی ستړی شه ستړی شه ستړی شه محبوب عالم وای زما شیطان مسلمان شه په دې باندې تفسیر کبیر په 50 صفحه درشتم جیل کې پورا باس کړي پورا باس کړي او ویل دي چې دا باطل روایت ده امام بخاری رحمت الله علیه دا واقع نقل کړي او بیا ویل دي چې دا موضوعي روایت ده امام بیهقی وای غیر ثابت ثابت دا ثابت نه ده من النقل نه ده نقل نه او نه ده عقل نه محمد ابن خزیمه هغه نه تاسو د دې واقع په باره کې وشو فقال هذه من وضع الزنادقه دا زنادقه او چې کوم ده دا ځان نه جوړ کړي او هغه په دې باندې وصنف فيه کتابه په دې باندې یو کتاب ولیکو ذالک بان الله دا اجازه دا کوي د بدل اغستو اجازه دا په دی وجه ده چې یقینا الله یعنی قدرتونو والا دی الله قدرتونو والا دی الله دا دا کار الله کولای شي دا بیان الله په دی وجه چې یقینا الله نن باسی شپه پورس کې او رس پش پکې څنګه چې په دې انقلاب قدرت لري نو پاغای بدل اغستوم قدرت لري او یقینا الله اوریدون کې لیدون کې ده ذالک دا بان الله په دی وجه چې یقینا الله هو الحق او د الله د رښتینه وانما يدعون هغه چې دی را بلی ما سوا د الله نه هغه چې په اسمانونو کې هغه چې په ځمکه کې او یقینا الله خامخا دغه الله دې غني الحمید استایل شوی الله ایت نه ګوره یقینا الله تابع کړی تاسو د پاره هغه چې په ځمکه کې دي او بیړې روانې په دریا کې په حکم د الله و یمسک السما او راټینګي الله اسمان لرا ان تقال الارض دا چر پریوزی په ځمکه د پریوتونه په ځمکه او سلورم معنا لكل امه د هر یو امت د پاره جعلنا من سکن ګرځول موږ زید قرباني هم ناسکو چې دیو قرباني کوي پاږي کې فلا ينازعنك في الامر دیو دیونه باسي تعالی را جګړه دیونه کې لستا سره په کار د دین کې مانو دینه باسي تعالی د کار د دین نه او بلا الى ربک توحید د پر رب ته یقینا ته پلا هدایت برابر باندې او که جګړه کوي ستا سره نو ته وای الله پوی دې پای تاسو عمل کوي الله فیصله وکي تاسو ترمنځ پر ورځ د قیامت پاګه سکه چوي تاسو پای کې اختلاف کوونکی ایته نه پويږي یقینا الله پويږي پاچ پاسمان او پزماکه کې دي یقینا دا په کتاب کې دي په لوح محفوظ کې یقینا دا علم په الله باندې آسان دی او دیو بندگی کوي ما سوا د الله نه دا غچا چا لم ينزل به سلطانا چې نه دراله ګلې شوه نه د نازل کړه دغه په شرکت باندې سدلیل پته نه لګي چې زمونږ باندې نه ونه موږ ټول عمر د څه چل کولې مچ ټول عمر بس دای کار دې د مچ لن يخلقوا ذبابا سلوی خرزی د مچ په عمر ده حیات الحیوان وای دا وجوا چې د دې مچ په جبان یو انسان الله جنت ته بولیو د دې مچ په جبان یو انسان الله جهنم ته بولیو ځکه درگاهونو کې مچي خامخای خطیب بغدادي او نورو محدثینو یو حدیث راوړی صحیح چې دو کسان یو کس راغ درگاه تا هغه مين جوار ورته وای څه شی پیش کا درگاه نه ګوره سه مزا غرق بشي تبا بشي هغه ورته رورا ما سره خو څه شی نشته ده هغه ورته قرب ولو زبابا پیش کا پیش کا اگر کا مچی مچ پیش کا خو څه شی پیش کا هو اجتباکم دی الله تاسو غره کړی او نه دې ګرځولې پتا سبانی په دین کې من حرجن ستنګستیا ملت ابيکم ابراهيم تابع شه د دین د پلار تاسو چې ابراهيم دی دی الله نو می خو دې تاسو مسلمانان مخکې د دې قران نو په دې قران کې ليكون الرسول د لپاره چې شي رسول شهیدن علیکم بیان کوونکې پتا سبانه شیبتا سو شهدا علی الناس بیان کوونکې په خلق باندې فاقیم الصلاه نو قائم کوي منزل را ور کوي زکات لرا واعتصموا بالله